بعضې اوقات د الله جل جلاله رحمت ته په جوش کې راشي او په یو وړوکي عمل باندې الله تعالی هغه انسان ته بخنه وکړي داسې یو عمل باندې ورته بخنه وکړي چې د انسان په وهم او ګمان کې هم دا نه راځي چې په دې عمل به ماته بخنه کیږي دا یو سړی و ډېر تږی شوی و دی په لار روان و نو یو کوې ولیدو هغې ته یې کوشو هغې نه یې اوبه وڅکلې بیا چې کله بهر راوختو هلته یې یو سپی ولیدو چې هغه هم تږی شوی و او ژبه یې راویستې وه او په هغې سره یې دغه کوې په غاړه کومه لمده خټه وه دا وی په جبه سټله نو دا سړی د دا ویل چې یرا څنګه چې زه تږی شوم داسې دا زناور دا سپی دی هم تږی شوی نو دی واپس کوی ته کوشو او خپله موزه د اوبو نه ډکه که ای خوله کې ونیوه او بره روختو د سپیلې اوبه ورکې د سپي اوبه وڅکلې کله چې اوبه وڅکلې نو دغه عمل د وجنا الله سبحانه و تعالی د تمغفرت کو بخنه ورته وکړه الله تعالی د دغه عمل قبول کو او بخنه ورته وکړه نو دا یو وړوکی عمل خو الله جل جلاله ته خوښ شو نو قبول کو د دې عمل په وجه د انسان ته بخنه وکړه کله چې په عمل کې اخلاص راشي وړوکی عملی او الله جل جلاله ته مقبول شي دا غي په وجه انسان ته بخنه وکړي دغه یو سړی په لار روانو او یو څنګه یې ولیدا اغزنه ازغیدار څنګه و نو دا څنګه راوغشته او د لارې نه لري نو الله جل جلاله د ده دا عمل قبول کړو او د ته د دې وجې نه بخنه وکړه یو وړوکی عمل د هغې د وجې نه الله جل جلاله د ته بخنه وکړم دا څومره یو لوی دولت شو چې یو انسان ته د یو وړوکی عمل د وجې نه بخنه وشي